اولم يروا الى ما خلق الله من شيء دا بل باب شروع کیږي دریم باب دی په دې باب کې بیا دلایل شروع کړي او دا باب بچلیږي دلایل په کې تر 250 آیات پوری بیا به دا غینه پس زجرونه او تخویفات به شروع شي او باب بچلیږي تر سلور شپې ته پوری تر سلور شپې ته پوری نوول به دلایل ذکر کی بیا به زجرونه نو کله به زجر ورکی په کفران د نعمت باندې چې دا خلک د الله د نعمتونو ناشکری کوي کله به زجر ورکی په نظرونو د غیر الله باندې کله به زجر ورکی په شرک د ملائکو باندې کله به بیا پکې تخویفی جواب د شوبې هم ذکر کوي کله به زجر وی په سبا باندې چې دوی نسبت الله تعالی ته د هغه سیس کوي چې دوی خپل ځان لبد غني او تسلی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مقصد د کتاب په ذکر کوي خجی اولم يرو الى ما خلق الله آیا دا خلق ګورینا هغه تا چې پیدا کړی دی الله تعالی دا دلایل اوس دبل نوع شروع شو چې تاسو د الله عبادت تاسو وی چې لو شاء الله ما عبدنا الله اجازه کړی دا چې عبادت د غیر الله کوي الله اجازه کړی دا چې تاسو قانون کې شرک د الله نه بغیر د الله سره کوي نه الله اجازه نه کړی ولی دا د نظام تکوینی نه خلاف دی په نظام تکوینی کې وګوره ټول مخلوق چاته سجدي کوي الله تعالی ته سجدي کوي نظام تکوینی کې بغیر انسان استانا ها دا ټول سيزونه کنوار دې کس پګمای دا کو بوټي دي کو غرونه دي ټول د چا د الله د چا تابعدار دي د الله د امر تابعدار دي نو چې د الله د امر تابعدار دي نظام تکوینی په دې خبره دلالت کوي چې په نظام تشریعي کې بم تم تابعدار د چا وي د الله تعالی به نه د دلایل طرز اوس بدلیږي ما تاسو ته ویلو د سورته نحل دلایل د سورته انعام غونتی دي خو لیکن فرق دا دی چې په دې کې د دلایل انواع بدلیږي اوس په دې کې راته وایي زکا عبادت د بل چا مکوا چې مسجود د ټول مخلوق ها معبود د ټول مخلوق هغه څوک دی الله تعالی دی اولم يرو آیا دوی ګوري نه الا ما هغه سيدونو ته خلق الله او چې الله پیدا کړی من شي ان هر یو شی چې الله څومره شیان پیدا کړی دي هغه د جسمونو والا سيزونه چې دا هغه جسم وي نو دا هغه ته وګوره يتفيا ظلاله ګرځي سوري دا هغه دا هغه سوري چې کوم درا تاویږي عن اليمين دخي طرفنا والشمائل او دغس طرفنا دغس طرفنا سجدا لله سجده کوونکې خاص الله تا وهم داخرون او په داسې حال کې چې دوی ذل عاجزیم کوي الله تا الله تعالی تعجزیم کوي ستا خپل سورې وګوره ستا سورې د الله په امر چلیږي او کستا په امر تیو غواړه کنه چې یاره نه زما د سورې دې خواران نشي خو لیکن الله تعالی چې نور تاوي ستاسو ور سره خپل تاوي پوه شو کنه د ګس طرف نه دا سره تاو شي د خي طرف ته بیا دا سره لاړ شي پوه شو د سحر نه دی طرف ته مازیګر دی طرف ته ته نه شي کولای چې ته دا سور سکے دا را بدل کې چې نه زما سور و مازیګر کې دغه طرف ته سا مغرب طرف ته یا زما سور بنا په سحر کې مشرق طرف ته والملائکه ملائکه هم کوي وهم لا یستكبرون او هغه ځان لوی نه غني د عبادت د الله نه یخافون ربهم یریږي در خپلنا من فوقهم چې پور تر دوی نه دي و یفعلون او دوی کوي ما هغه کارونه یؤمرون چې دوی ته امر کول شي هغه د الله د امر تابعداري کوي فرشتي هم کوي د فرشتو یو منټ او یو سکند د الله د امر نه خلاف نه کوي او تر عزیز الله د امر نه خلاف کوي د الله تابعداري نه کوي وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين اوس په بل دلیل پیش کوي دلیل وحی ښا چې الله هم دا ویلي دي ښا دی خو وی کنه وقال الذين اشركوا دی وی مونږ ته الله اجازه را کړې ده چې تاسو عبادت د غیر الله کوي الله مونږ ته اجازه را کړې چې زما حلال حرام وي الله وینا ما ته ویلی ما دا ویلی وقال الله وای الله لا تتخذوا منی سیتاسو الہین دو خدایان اسنین دوا اے دو خدایان دو چې دو ما جوړا وای نو درې سلور پنځه خو خود ما جوړا وای مطلب دا چې یک یو الله دا غي عبادت کوي دا غنه مدد غواړي د بل چانه مغواړي انما هو اله واحد یقینا الله تعالی اله معبود دی اله مددگار دی واحد یو فایا فرحبون نو خاص زمانه او یریږي الله وای وله ما فی السماوات بل دلیل تصرف او خاص د الله په اختیار کې دی هغه چې پاسمانونو کې دی والارض هغه چې پزماو کې دی وله الدین واسبا او خاص الله تعالی د پاره تابعداری دا الدین نه مراد طاعت ته دی راکی واسبا لازما لازما د الله تابعداری لازمه ده د الله نه بغیر د بل چا تابعداری نشته چې تاسو وای چې لو شاء الله ما عبدنا دا داوام غلطه ده اف غیر الله تتقون آیا د غیر د الله نه تاسو ځان تتقون تقوا کوي د غیر د الله نه تاسو یریږي د بلچا امر تاسو معنی د بلچا نه نه تاسو دا کوي نه نه د الله اوامر او د الله نواهی اومنه و ما بكم من نعمت فمن الله اوس دجر ور کوي په کفران د نعمت باندې دا خلق نعمت شکم دے نو نملی دا الله و ما بكم او هرغه چې دې پتا سو باندې من نعمت کم نعمت فمن الله نو هغه د الله تر طرف نه دی ثم اذا مسكم الضر بیا چې کله ورسیږي تاسو ته تکلیف فإليه تجأرون نو تاسو الله ته فریادونه کوي چې تکلیف در باندې راشي خو بیا الله ته فریاد کوي خو چې لګا راحت در باندې راشي نو بیا بغاوت کوي تجأرون جوار دا ویل کیږي اواز دغه سپیتا خو سپینا هغه د سپی هغه واړه واړه بچی سوي کنګری چې کم وی کنه هغه چې څنګه आवाज کوي کنه هغه کون کو چې کوي نو هغه شانته الله وای چې ګورا چې خوشحالي در باندې بیا خو بغاوتونه کوي او بیا چې کله در باندې تکلیف راشي نو لکه د کنګری په شان بیا ته ماته بیا کنګيږي نو دغه کارونه کوي ثم اذا کشف الضر عنكم نو بیا چې کله لری کې الله تکلیف تاسو نه اذا فريق يوړل منکم تاسنا بربهم یشرکون نو بیا رب سره نور برخمن جوړی بیا وای دا فلانی په ما باندې دا دا فلانی د وجه دا کارو شه د فلانی د وجه شو فلانی دا سره دا وکړل اگر سره مدد وکړو بیا دا شرک بیا ما سره برخه جوړوي په خدای کې لیکفروا بما اتیناهم د نتیجه داراو دي تاسو کو فرو کوي بما پاغ نعمتونو باندې آتا چې کو فرو کوي دوی بما اتیناهم پاغ سبانه چې موږ ته ور کړی دي فتمتعو نو نه فواخلی پسو فتعلمون ذره چې تاسو به پوه شئ تاسو پته ولګي الله وای ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا او زجر ورکی په نظرونو د غیر الله باندې چې و بندګانو تاسو د الله نه بغیر د بل چا د پاره نظر جوړوي او دا جایز کوي د بل چا په نوم باندې منښت کوي دا خناروالي دا خو کفر دی ويجعلون لما لا يعلمون او دای مقرر کوي لما د پاره د هغه خدایانو لا يعلمون چې دوی پیجنینا دوی نه پیجنی دا غوی خدای نه پیجنی یا دا غوی صلاحیت او فافسق ورتند معلوم نصیبا برخا مما دا انا رزقناهم الله وای چې مونږ ورته ورکړی دي نو رزق ما درکو برخه پکې د بل چا په نوم جوړه تالله قسم په الله لا تسالون خامخا پختنه به کول شي تاسو نه عما دا غته بارک کنتم تفترون چې تاسو ته دروغ جوړول چې کم دروغ تا جوړ کړی دي ادا برخه جوړی کړی دي الله وای د بل نه پختنه وکم ويجعلون لله البنات اوس بل زجر دی مال ته وی باب کې اول بدلایل ذکر کیږي تر د سورته نحل دا دی بیا زجرونه شروع شي زجر څه شی دی هغه د کفار او هغه بد اخلاق هغه بد کردار هغه بد اقوال او بد اعمال هغه ته یو یو راخی چې ګوره دا کوي دا کوي دا کوي ويجعلون لله البنات او جوړي دوی الله تعالی لرلونه اے د الله لره لونه مقرر کړي سوی دی بوي الملائکۃ بنات الله ملائکی چې دی د الله لونه دینه اعوذ بالله نو اول خو الله وی چې کوم ملائک تاسو ته چاوي چې دا خدي دی دا جنا کوي دی دیمه خبره دا ده چې بیا دا ته چاوي چې دا د مالونه دی ويجعلون لله البنات او جوړي دی الله تعالی لره لونه سبحانه پاک دی الله تعالی د اولادنا ولهم ما یشتهون او دوی د پاره دی هغه چې ځان لې تفوخوي اے ځان له خدامن غواړي او مال څه غواړي مال لونه غواړي عجیب مخلوق ته وای و اذا بشر احدهم او دی بدبخت ته چې کله زیر ور کړی شي احدهم یو یو تن د دوی ته بل انسا په جنې باندې چې خپل کور کې لور پیدا شي او څوک ورته زیر راوړي چې مبارک شه لور دی پیدا شو نو ظل وجهه وګرځ مخدد مسودن تک تور وهو کظیم او پداسه حال کې چې ډیر ډک وی د غم نه پخپل خو لور دومره بدی شي الله وای چې د لور زیره ورته راشي نو د دې بدبخته په دې زیره د زیره په بد لګي نو د زیره په بد لګيږي یتوارا من القوم او بیا پټیږي د خلقنا من سوء ما بشر به د ودی د ناکاروالي د اغنه چې ته په زیره ور کړه شوی دی بیا څه کوي یتفکروا بیا ځان سره فکر کوي ایوم سکه علی هون چې وی ساتي سره د ذلتنا ام یدسه فی التراب یا اومن دی په خاورو کې خاورو کې ژوندۍ خخه کم او کوي ساتم بس دې لک ته برداشت کوم به دانن فسر رااله الاسا اما يحكمون نو خبر شي بد دې هغه چې دې کوم فیصله کوي ډېر بد فیصله د ځان د پاره خلور داسې ده او الله بارک وایي چې الملائکه بنات الله ملائکه د الله دونه دي للذین لا یؤمنون بالآخرته دا بل زجر دې د پاره دا کسانو چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې مثل السو صفت دې بدو ډیر بد حالت دی ډیر بد صفت دی ډیر بد اقوال بد افعال دی ولله المثل الاعلى او الله لرد المثل الاعلى صفت لو اوچت الله لرد ډیر اوچت صفت دی او هو العزیز الحکیم او الله تعالی زور او حکمت والا دی ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم دا او تخویف دی او جواب دی او شبهه دی چې خدا خلق دومره زیات کفرونه او شرکونه کوي الله تعالی فورا ولې نه رانیسی الله وای که فورا مرانیول شروع کړ په ګناونو باندې په مخ د ځمکه به یو شی پاتې نشي ښا یو شی به پاتې نشي ولو یاخذ الله الناس که چرته رانیول الله تعالی خلق به ظلمهم په ګناونو د دوی باندې یا په شرک د دوی باندې یو فورا رانیول ما ترک علیها نو نبی او پریخه په مخ د ځمکه من دابتن کم زنده سر ولکن یؤخرهم لیکن رستکی الله تعالی الى اجل مسمى غنیټه مقرره د عذاب تا الله وای ما رست کړی دی عذاب به پراولم پرستو فاذا جاء اجلهم نو کله چې راشي نیټه د عذاب د دوی لا یستاخرون ساعتا نو بیا نه رست کیږي یو ساعت ولا یستقدمون او نه مخ کیږي پاغي باندې ويجعلون لله ما یکرهون اوس دجر دې چې دوی نسبت الله تعالی ته کوي د چا د ما یکرهون اے چې کم شی دی خپل بدګنی هغه الله ته نسبت کوي هغه سره شریک الله سره په ذات کې شریک جوړي په صفات کې سره شریک جوړي په عبادت کې سره شریک جوړي الله وې دی په خپل ځان لدا خو خی چې رده سمال لې او هغه کې سره یو سره مفتکل د دې شریک شي چې وته وای چې راځه راځه بس ستا شریک مورازه اعمال ما سره نیم کدا به دې ځان لقوا کی نه خوخی خو زما په خدای کې ما سره خلق برخمن جوړی زما په خدای زما په صفاتو کې زما په خدایانو کې ما سره خلق برخمن جوړی و یجعلون او جوړی دی لله الله لرا ما اغسو یکرهون چې دی بد غنی ځان لرا ځان له بد غنی شریک ته وتصف السنتهم الكذبا او بیانې جبر دوی دروغو سو بیا ردینه پس دا خبرم کوي دروغ وای ان لهم الحسنا چې دوی د پاره په خیسته حالت وي وای قیامت کې به مونږ ډیر ښه حالت وي مونږ ډیر حق پرست خلک یو الله وای لا جرما خامخا ان لهم النار یقینا دوی لره اور دی وانهم مفرتون او دوی به پاغه اور کې سوي وانهم مفرتون او دوی به پاغه اور کې غرزول شي په زور په زور باندې به الته ور دي کولې شي او دوی به الته کې ورزي دانش تر چې دی وای چې زما بال ته حالت وی تالله لقد ارسلنا الى امم اوس پیغمبر چې دا خبره دوی کوي الله لره دامن دی او الله نونه دی او دادی دادی پیغمبر په دې ډېر خپکیږي نو الله او پیغمبر نه مانی نو الله تسلی ورکړي تالله لقد ارسلنا الله وی قسم په الله یقینا مونږ لګلیو الى امم اگر دلتا من قبل کا مخکستانا فزین لهم الشیطان اعمالهم نو هغه ډلو ته خسته کړ شیطان دا غوی عملونه فهو ولیهم اليوم فهو ولیهم نو هغه شیطان دوست دوی دوست الیوم د دیننو کافرو پرونو کافرو ته چکم شیطان اعمال خسته کول نو هغه د دیننو شیط د دیننو کافرانو اک شیطان د دوی ملګری دی هغه شیطان د دوی ملګری دی مخه پکېږي په تاسو سره بیان دی او مقصد سره هغه بیانې د کتاب د قران و ما انزلنا عليك الكتاب او نه نازل کړي موږ پتا باندې قران الا مگر د دې خبرې لپاره لتبين لهم الذي چې ته واضح کې دوی ته هغه مسله اختلافو فيه چې دوی پکې اختلاف کړي دي هغه توحید دی هغه قیامت دی پاره کې دوی اختلاف کړي هغه ته بیان کا و هدن او هدایت دی دا قران ورحمتن بلدان نرمون کې د زړونو دی د قوم د پاره دا قوم یؤمنون چې هغه ایمان راوړي ایمان چې څوک راوړي دا هغه زړه په قران سره نرميږي والله انزل من السماء ماء د دې ځای پورې دا بل باب وصل دا سلور پیتم پورې په دې باب کې ورته اول دلایل ذکر کړل چې ګورئ مسجود الله دې معبود الله دې د ټول مخلوق نو تاسو ولې د الله نه بغیر د بل چا عبادت کوئ ولې دا خبره کوئ چې الله مونږ ته اجازه راکړې دا غلطه خبره ده باطله خبره ده ٹھیک شو دا غي نه پس چې چا دا خبره کولې نو دا هغه بد اخلاق دتا او بد اعمال بد اقوال تر نقل کړ چې غیر تر نقل کړ نو په اخر کې ورته څور کړو تخویف هم ورته ور کړو او پیغمبر ته تسلی ور کړو او مقصد د قران چې قران بم دک مسله بیانې که پچا خلګي او که پچا بد لګي خو قران بر دې لپاره راغلی او بس بیان بکې